اوس د دې ځای نه پس یا عبادی د دې ځای نه شروع کیږي دا څلورم باب د دې صورت شروع کیږي تر اخره پورې بداوی په دې کې به ترغیب وی هجرت طرف ته په سبانی په سلورو طریقو سره بیا به دلایل وی سلور د ترغیب د هجرت د پاره بیا به زواجر وی هغه به سلور وی د چا د پاره د اهل دنیا د پاره نو بیا په اخر کې چې هغه سلور زواجر وشي نو په اخر کې بسې بیا به ترغیب وی هجرت او جهاد طرف ته هغه باندې پیش کوي ښا بس دا به دا غیا بس سلور سلور چلیږي یا عبادی ای زما بندگانو اوس ته خو وی کافرو لانجی سره کول دعوت ته او چلولو دعوت هغه نه منلو چې نه منلو تا ته لانجی جوړې په دعوت ته نه پریدي نو تا ته وای تا ته وای سړی زه هجرت وکړه پوښوي زه ګرځا یا عبادی ای زما بندگانو الذين کسان امنو چې ایمان راوړل ان ارضی واسعه یقینا زمکه زما فراخه ده نو فایا یفعبدونی نو خاص زما عبادت کوي په بل ځای کې وکړه یار په بل ځای کې وکړه کنه خامخا خدا غنه چې په دغه ځای کې کې چې الته دی غي نه پریدي او بس دی اواز یې رب ز پاتې شو نه پرې دې ما عبادت مقصود کنه بل خوا پسې لاړ شه ها کل نفس ذائقه الموت دا یو ترغیب ورکو چې زمکه مې فراخه ده عبادت کوي نو دا دغه زمکه فراخواله یو ترغیب دویم ترغیب کل نفس ها اوس ته وای نه یاره مړه ډیره مشکله ده نو دا هجرت خو مرګ دی زه چې زما څنګه چل به د لوګي به مړ شم دا به وشم الله وای زکه مړ شنه ته کم د سې په دنیا پتا ولاړه ده کل نفس هر یو روح والا شی ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا به مون طرف ته واپس کول شي دوی اے زسر یې لار ته ته مړ شنه مړ چا کنه ما ته براشنه زبر له خدا غدر کما خا خمخام بدر کما خ اجر د چاره د عمل کوونکو دی دا خسته خ مزدوری د خبر لیدا دا ذکر کړو نو اوس د څلورم ترغیب چې هجرت وکا هجرت د چا کار دی د صابرینو کار دی هجرت د متوکلینو کار دی لہذا هجرت وکا الذين کسان صبرو چې کلک دی په خپل دین باندې وعلى ربهم او پر خپل باندې یتوکلون ځان سپاری نو دا څلور د غیر توکل چې هجرت دی وکا او لاړ اوس چې دای د ذکر کل دا غي نه پس سلور دلایل د ذکر کوي توا هجرت کې تا وخت وی لوګه براشي سبا خرما الله وای ذا سبا خوري ته ګوره کنه زما قدرتونو باندې یقین نشته را سلور دلایل ته مال قدرت خو واورا وکایم من دابتن وکاین او هر یو او ډیر من دابتن د زنده سرونه هر یو زنده سر چې د په مخ تزمکه چې سمرم ژوندۍ شیان دي لا تحمل رزقها نه پورته کوي رزق خپل څه مطلب لا تحمل رزقها وس نه لري د خپل رزق او د خپل رزق وس غره په خپل ځان نه لري چې ځان را پیدا کړي الله درکې الله يرزقها الله رزق ورکې یغی ته و ایاکم نتاس ته درکې نو ته رزق د لاس د هجرت نه پاتې د رزق د وجنه پتا باندې هجرت سا ډوبی دا نه نه مړه پریک د الله رزق ور کوي هر چاته ور کوي او هو السميع وغا الله تعالی اوریدن کړي نو دعا ته کا وکنه چې هجرت کې چې الله رزق راکي او العلیم الله تعالی پوهه دی چې هجرت دې دین نه پاره کړي دی اکنه څه د بل څه د پاره دې کړي دی هغه الله ته پته ده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض بل دلیل او دا دلیل اعترافي دی ها لهم من خلق السماوات والارض اوس ته وګوره زما قدرتونو ته کته پښتنو کې د دې مشرکانو نه سړی دا خبره خدا مشرک هم مني راشه ته د دین ته د رزق غم د زما قدرت په غم مني کته پښتنو کې د دې مشرکان نه من خلق السماوات والارض ها چا پیدا کړ دې اسمانونه او مکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړی د نور او سپوږمۍ لا یقولن الله نو خامخا او به ویدا مشرکان چې الله دین دا خبره مانی فانا یؤفکون نو کم کو اړول شي زما د عبادت نه الله یقت الرزق لمن یشاء و یقدر اے کتوا چې لکه ما خو اجرت وکړو اما ته خو الله ویلو چې ډیر رزق بدر کوم نو مال قرانک پوښوي نو الله وی دا زما پدې کې دغه پدې کې حکمت دي تاکي بدو رضا نه کنا الله یبسط الرزق الله تعالی فراخ کوي رزق لمن د پاره دا غچا یا شاء او چې کوي چې من عبادی د بندگان خپلنا ويقدر له او تنګي هغه چاله چې کوي چې ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی پاره یو سیس باندې پوهه لري ولا ان سالتهم سلورم دلیل کچرته ته پښتنو کې دوی نه من نظر من السماء ماء چې هجرت وکا پر رزق مې ریګا الله وی دې به در کوم اوس د دینه پس زواجر شروع کیږي نو زواجر دي چاته د دنیا والو ته هجرت د چا د وجه نه پاتې کیږي خو د دنیا د وجه نه سړی ونه کی پاتې شي وای زمړه پرېګ دا او بس گزاره وو کو په گزاره وخت دیږي او ملک نه دی ورانول پکار ځکه چې مطلب دا دا وطن آبادول الکه وطن آبادی کې په اسلام باندې کنو په خدای دې سلزله تباک پوه شوې نو دا دا دا, دا کیسې د شروع کې چې دا شروع کې نو الله وی و ما هذه الحیات الدنیا او نه دا دنیوي ژوند دا دنیوي ژوند نه دی الا لهو و لعب مگر دا خو مشغله دا اولوب دي البته سورۃ انعام کې د دې تفصیل تیر شوی و کنه لهو او لعب کې مې تکړه بیا به نه چم کول نو دا سو بس دا خو سه لوب ټوکی دی په دې باندې ته دومره دغه شوی چې دین دی وته پرې خو هجرت دی ورته پرې خو دو جهاد دی ورته پرې خو دو تا دې ته پرې خو دو و ان الدار الاخرته او یقینا کور رستنه جنت چې دی لهی الحیوان هغه ځای د چا دی هغه ځای د ژوندون دی هغه ځای د ژوندون دی سړیا ژوند خو الته ژوند دا غد دا ژوند نه دی ته دې ته دا توجه کې لو کانو یعلمون کچرت دوی پوی دی نو لما آثر الدنیا علی الاخرتی دنیا لبه ترجیح په آخرت باندې نو ور کړي ښا فاذا ركبوا في الفلك الله واستکی زجر ورکی دنیا والو ته دا د دنیا خلق سری بدبخت دا چې کله سخت پراشی ماتا واز کوي چې کله پراحت راشي بیا ما فریق دي فاذا ركبوا کله چې دوی سوار شي فل فل کې په بیړۍ کې دعوا الله مدد غواړي د الله تعالی نه مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کوون کې هغه ته دعا خالص هغه نه دعا غواړي الله تم مدد وکي الله تم مدد فلما نجاهم الى البر نو هر کله چې بچ کی الله تعالی د وچه د غر کې دونه او وی رسي الى البر وچه تا نو اذا هم یشرکون ناسا پدی بیا شرکونه شروع کی هغه شرکونه حال تدغه کې ته ویل کنه اذا هم یبغون دوی بغاوت کوي هغه بغاوت یو ته بیان شغه شرک کوي شرک څه مطلب دی بیا وای نه مړه دا خو د فلانی په وجه د فلانی په وجه د بد شما الله وای نه نه ګور دا مکه و ما سره د برخه په دې کیسه کې ما جوړوا ته هغه وخت یوازې ما ته आवाज نه کولو یوازې زمانه د مدد نه غوښتو خالی یک فرو نو نتیجه دار او دی الله وای چې کافر شي بما پاغه نعمتونو باندې آتیناهم چې مونږ ورکړي دوی ته ولیتمتعو الله وای نه فد واخلی نو فسوف یعلمون ذرت دی په پوه شي د خیر په دنیا کې لګ ورځ نه فواخله غټه واخله خرستو ما ته راځي پته بده لګی تا دا کارو کړو اولم یرو ان جعلنا حرما امنا دریم دا ذکر کوي دنیا والو ته او دنیا والو تاسو د دنیا د وجه نه کم دنو هرڅه ایمان پریخي بعض خلک ایمان نه راوړي اهل ایمان سره کیږي نه مجاهدینو سره نه او ځای کیږي ولی وای مړه بیا را تلان جی جوړیږي او بیا چاپی دی او سدی او سدی دا سه مشرکان مکه هم دي کنه مونږ ایمان راوړو بعد وخت کې دا وی بالکل دا پیغمبر دی حکم مونږ ایمان راوړو کنه نو دا ټول عالم عرب مونږ ته متفق کیږي او روم او فارس سپر طاقتونه براته یو شنو په یو ځل باندې یو شنو پوښ کنه اوس هم چې دا ډیر ملکونه کې تو تو اسلامي نظام نافذ کوي نه دنیا ته مون خلاف کیږي الله وی اولم يروا آیا دی ګورینا ان جعلنا حرما امنا چې یقینا مون ګرځول او حرم زائد امن ها دا امن ورکون کې د حرم کې دی دا شان بیغم پراتو مشرکان او ما وته امن ورکړو په حرم کې ويتخطف الناس او تقتول شو خلق من حولهم غیر چا پیره دا غینا دا غی نغیر چا پیره بدم نه وی او دوی ته امن خبر روزی دی کنه په افغانستان کې بدم نیوا او پاکستان خپ امن پروت و بیا وته تو وای لکه اسلامی نظام نافذ کا نو دې سوی نه دا ماته بیا اقوام متحده او پلا سلامتی کونسل او پلانې او پلانې دا ماته یو کیږي لانجه جوړیږي الله وی خبر وخت ته په دې باندې راغی نو اپ بالباطل یؤمنون الله وی آیا په باطل خدایانو باندې دوی ایمان راوړي ها هغه باندې ایمان راوړي هغه دی یقین په لارلې دی و بنعمت الله یکفرون د الله په نعمتونو باندې ناشکری کې هغه باطل خدای اقوام متحده ملل متحد هغه باندې ایمان راوړي دی الله دې پرېخه دا قانون نه مانی و من ازلم ممن استرا علی الله کذبا نو سلورم زجر دی ښا سلورم زجر ور کوي چې ګورا دای په الله باندې دروغ بیا وتړي بیا را پاس نو بیا زو کې وای دا اسلامی جمهوریت ده کنه ملکه چې جمهوریت شنه اسلامی څنګه شو دا غو نه جوړیږي یو وای د قانون بد مخلوقي بل وای قانون بد الله ای الله وی ومن ازلم سوک ته ډیر ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبن دروغ ها او کذب بالحق یا دروغ جن غنی حق لما جاء اور کله چې دا حق وتراشی الیس فی جهنم انشته په جهنم کې مسوان زائد دیر کیدو للکافرین د پاره د کافرو د داسې کافرو د پاره ول جهنم کې ځای ختم شوی دی الله وایسو نه نه ډیر ځای راضی دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم اوس په اخره کې ترغیب ورکی هجرت او جهاد طرف ته او دین طرف ته چې ښا مصیبتونه برداشت کول پوښ کنا امتحانات په در باندې راځي دا برداشت کې او زه بر تعالی را سانو مخ ته دا برداشت کو کنا نو هغه داوی اول تیار ده کنا داوی اول کې سوي دیو چې ګوره زه به دغه کامیابو مخ امتحان بوي نو ته توي چې کوشش وکړه امتحانات پاس کا نو لنهدینهم سبلنا پوښوي معیت تم امراشی والذین جاهدوا نو آکا سان چې جهاد کوي فینا فینا زمون په بارا کې ستړی کوي ځان فینا کوشش کوي فینا زمون په بارا کې د پمونګه کې پمونګ کې څه مطلب فی دین نه زما په دین کې خاص دا بیا ټول اعمال ته شامل دي فوزیل و ابن عیاض ابن عیاض رحمه الله هغه سوی هغه وی من جاهد فی طلب العلم بالاخلاص لا یهدین الله تعالی له سبل العلم چې څوک ځان ستړی کی کنه په اخلاص سره په علم کې الله ورته لار د علم کولاو او کنه د په ذهن کې بل څه بل څه نو بیا بیا نکیږي یا ځان نستړی کوي پوه شو کنه طالب اته کال سبق چې وای بیا قران کړه چې بیا کتاب راوالی بیا نه راخلی هغه بس ته پوره مو پوه شو نه سړیا سبق راواله وګوره مطالعه جاری ساته پوه شو علم چې مثال د مړی دی حیات راضی په مطالعه سره او بیا پس د مطالعه نه دا چې کم دی نو دا څه دی دا بیا غیر مقصود د قصد راضی په درس سره او په دغه سره په بیان سره او پس د قصد نه بیا دا غیر منتج دی او نتیجه راضی په عمل سره نو ته دا کوشش کاوه کنه نو دا دی دوی معنا من جاهدا هغه څوک چې کوشش وکړي فینا فینا بل معنی کوي فرض دا دغه نه نقل ده فرض تستری نه نقل ده هغه وی فینا فی الدعوه په دعوت کې دغه کې کوشش کوي لنهدینهم سبلنا من ورته کولاو کولارې د دلایلو دلایل دلایل من جاهد والذین جاهدوا فینا سوک چې کوشش کوي جهاد کوي زمون په لار کې لنهدینهم سبلنا د فتح لارې بو تکولاو د علم لارې مور تکولاویږي عبد الله ابن مبارک وای اذا اختلف الناس فی مسئله کله چې خلق په یو مسله کې په اختلاف کې شي نو تبع حق کم ځای ګوره فل حق ما علیه اهل الثغر نو حق با هغه وی چې کما د سنگر د علما ورای وی لئن الله تعالی قال فیهم ذکا الله ویل دا غی مبارکی چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا پوښوی و ان الله لمع المحسنین او یقینا الله تعالی سره د نیکی کوونکو د خو کار کوونکو نه څوک چې خیرته کارونه کوي د نیکی کارونه کوي نو هغه سره الله تعالی دی الله دا غوي سره مدد کوي الله دا غوي سره خصوصي معیت وي سورته عنکبوت ختم شکنا فعنکبوت کې تاو قتل څنګه عجیب طرز کرا روان دا دعوت له ته اوقول ته په دې لار باندې بتزي دا ته بدر سره کیږي پوه شو کنه نو تا ته وی چې کامیاب بشي خو شرط دا دی چې سلور مصیبتونه به برداشت کې بیا په سلورو کیفیتونو باندې په پتا باندې حالات راځي په سلورو طریقو سره به دعوت ورکې صحیح شو د سلورو قومونو د حالت نه به خلق یری په سلورو عذابونو باندې به خلق دارې د الله نه سلورو صفاتو د الله طرف ته دعوت ورکې سلور آداب و خیال به پداوت کې ساتي پوښوي په سلورو طریقو سره صادق کتاب به خلکو ته بیانې ها کڅوګ در باندې اعتراض کی په سلور جوابونه بور کې پوښوي ستا په دشمن به الله سلور حالات راولي ها بیا دا غین ورستو په دا برازي په سلو کب مشکل درته په علاقه کې جوړ شنه هجرت وکا نو په سلو طریقو سره ترغیب د هجرت درکړو نو کته یریږي نو د سلورو دلایل نه عبرت واخله چې هجرت کې دیګ نه واخله ک دنیا رانی ولې نو دنیا دا سلور زجرونه وګوره سلور مش دغه وګوره نو دنیا به پرېګ دی اولاد وشه هجرت ته وکړي صورت تور لاغه خفه دی کې نو دا تقریر شو دا د صورت عنکبوت غ خلاصه شو دغه امتیازات چې رباعیات په کې بیان کړ د نوح علی السلام د دعوت مدیم د په کې بیان کړه خیال مو ده کنه مثال د عنکبوت په کې درته بیان کو او د اخره کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا په دې طرز باندې د سورته عنکبوت ختم شو